تېر درس کې موږ تاسې وي چې یو د درې مقدمې داسې دي چې تر څو پورې هغه مقدمې ونه ورو او ځان پر ځینې مبادیو باندې پوه نه کړو نو د قانون اساسي د ژبه او د دې د اصطلاحاتو کوم مفاهیم راوړل شوي دي دغه ماهیت او حقیقت او دغه اطلاقات او مدلولات دا نه رامني دې باره کې پرون موږ تاسو په مقدمه وخت یو مقدمه د افغانستان په اړه وه چې افغانستان څه شی ده چې او ولې دې دغه ستاسو تاسو ته امریکا د خپل راتګ نه او دویمه مقدمه بیا د اروپا په اړه باندې وه د اروپا څه شی ده د اروپا دین څه شی و هلته مسیحیت څنګه ورغی د څنګه تحریک شو او بیا د مسیحیت د تحریک نه وروسته سیکولریزم څنګه را پیدا شو او له دین سره د دښمنۍ د روحیه یا له ژوند نه د دین د ویستلو د روحیه او نظریه دا په اروپا کې څنګه نشأت وکاوه چې بیا سیکولرزم هم سره راغی ډیموکراسي هم سره راغله او د وضعي قوانینو زمانه هم سره راغله چې ولې دوی وضعي قوانین جوړ کړل او تر هغه وروسته بیا د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې خبره راغله چې بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې بشري حقوق شرکه وایي دا څه شی وو او همدارنګه ملګرو کې د څوک مشرکه د نړیوال او کوم شي چې نړیوال قوانین ویل کېږي دا څه شی وو په دې باره کې موږ تاسو تفصیل سره خبره وشوه او د دې شی پېژندل ځکه نه ضرور وو چې د قانون استثمار باندې یادونه کله وایي نړیوالو قوانینو مطابق کله وایي د بشري حقوقو د قانون مطابق کله وایي د دیموکراسۍ تحقق کله وایي د خلکو په اراده باندې ولاړ نظام کله وایي اکثریت رجوع کول کله مختلف شي کله وایي او نور قوانین چې کله د اسلام ذکر راشي نو بیا ورسره وایي او نور قوانین نو په دې باره کې موږ تاسې تېر درس کې تشریح دوی وایي چې اول خو دا په کار ده چې دا خلک له موږ سره په یو ډول ځواک په یو ډول فکر په یو ډول نظام او قانون په یو ډول معیارونو باندې وچوي او که بیا خامخا دوی د موږ نه ځان بېل بولي او خپل انتساب نسبت اسلام ته کوي نو خیر دا به مو سره ومنو خو د اسلام به زموږ په خوښه جوړېږي د اسلام تشکیل او ډیزاین دا به زموږ وي په دې باندې که زه د دوی د ځینو مشرانو خبرې تاسو ته نقل کوم تاسو خدمت کې عرض کوم دوی وایي اسلام منو شریعت نه منو اسلام د مسلمانانو لپاره موږ غواړو خب ماجرية الإسلام يا منزلار الإسلام حكمت شديد متمدن ديمقراطيك منزلار الإسلام وي يا معتدل الإسلام شو وإذا دول الإسلام يا دي دغه معتدل الإسلام په غاړه کې زموږ یو بل درس دی په پنځو ساعتو کې دی دا ټوله سلسله پکې شرحه شوې ده انشاءالله تاسو پکې بیا درک تاسو به یې واورئ چې دا منځلاره اسلام څه شی ده او د دې تاریخ څه شی ده او د دې معیارونه او ارکان څه شی دي دا چا جوړ کړ او د څه دپاره یې جوړ کړی ده هدف او مقاصد څه شی وو او د ده په جوړولو کښې د چا نه کار واخیستلی شو او د چا نه کار پکې لا اخیستلی کېږي نور هم او د کومو وسایلو او اسالیبو او طریقو له لارې نه دا په اسلامي نړۍ کې په اسلامي مملکتونو کې دا لګیا د تدبیر کېږي یا د تدبیر هغه ځای کېږي دې باره کې پنځه ساعته درس د هغه وګړي انشاءالله تاسو تفصیل باندې خپله واورئ نو دوی وایي چې اسلام خیر مسلمانان د مسلمانان وي خو یوازې نسبت د یوي اسلام ته شریعت په هېڅ صورت ځینې شیان وایي داسې دي اسلامي نړۍ کې چې هغې سره زمونږ جوړه نه کېږي ورسره په قطعي ډول باندې د هغې سره مونږ دا ممکنه نه ده چې سازش دې ورسره وکړو جوړه دې ورسره وکړو د دوه زره پنځم کال د لسمې میاشتې په پنځم تاریخ باندې د امریکا د برطانیې خارجه وزیر یوې تحقیقاتی یو امریکایی تحقیقاتی مسیر ده تقریر کاوه خپل د اسلامي نړۍ په اړه باندې خپل هغه اظهار نظر ورته کاوه هرسوس فاونډېشن نو بیا په هغې کې دی وایي چې ځینې شیان داسې دي مسلمانانو کې چې هغه که په دې کې موجود دي خیر ده سره موږ ګزاره کوو خو ځینې شیان داسې دي چې دوی سره قطعي ډول باندې اداره کېږي نه هغه موږ نه منو ورسره هغه کوم شیان چې د منل دي وایي هغه دا دي چې د دویم جنګ جهاني نه وروسته یا د غرب د استعمار د غرب د استعمار نه وروسته چې دغه ځینې اسیایي و افریقایي اسلامي هېوادونه چې ورنهلار شول په دې اسلامي نړۍ کې یو ډول افکار او توجهات را پیدا شول کله چې د غرب استعمار د آسیایي اسلامي ملکونو نه افغانستان پاکستان هندوستان افغانستان او د افریقایي اسلامي ملکونو نه هغه مصر فرانسه د مصر حکومت لیبیا الجزایر د فرانسې و د اتحادي ډېر کړي د دې نو د اروپایانو د سد نه وروسته په دې خاوره کې توجهات نه وي سیاسي فکري نظامي عسکري توجهات را پیدا شول چې ځینې مې د منلو دي ځینې نه دي د منلو په دې باره کې دی وایي وایي په حقیقت کې دا افکار او نظریه ده چې تروریستان یې پر خالص راوستلي دي هغه ازادي غوښتونکي حرکتونه چې له دویمې نړیوالې جګړې وروسته په اسلامي نړۍ کې رامنځته شول او د استقلال مساوات د وینا د ازادۍ او دې ته ورته نور شعارونه یې درلودل هغه تر ډېره حده د زغملو او منلو وړ او له ډېرو سره یې جوړه هم شوې ده چې کله دې ته موږ لاړو دلته ځینې شعارونه ځینې حرکات ځینې نظرې راپورته شوې چې مثلا استقلال موږ استقلال غواړو موږ ازادي غواړو دا چې بیا د ازادۍ نه وروسته نظام په څه شي جوړوو عقیده به زموږ څه شي فکر به څه شي په دې باره کې له موږ سره یو ډول دي بس موږ ته ازادي راکړه اخلاق د استقلال غوښتنې حرکت دي دا ډېر خطرناک دی بس خرڅ شوی دی موږ له وګونو ختم شو وویل وي نظام خو بیا هم نه ده چلو چې موږ یې خو اوس دې زمونږ په لاس باندې چلوي هغه وخت یې دې خپله چلوي دا مې دې خطر خبره نه ده مساوات غواړم دې مساوات مساوات دا خبرې رامنځته شوې د وینا د ازادۍ خبره رامنځته شوې د وینا ازادي د وینا د بیان ازادي او دې ته ورته نور سوالونه درلودل وي دا ټول د زغملو وړ دي او د زغملو وړ وو له ډېر سره یې جوړه هم شي ورو اوس اصلي خبره کوي خو هغه چې په هیڅ صورت ورسره مذاکرات نشي کېدای او د مدل او د منل کېدو نه دي هغه دا چې په هیڅ صورت نه ورسره مذاکرات او جوړجاړی کوي او نه د منل دي هغه دا نظریه اول چې اسلامي خلافت دې ته راغلی دې هلته دې اقتصادي ونو ته وینا کوله اوس په خپله ما واورېد په دې اقتصادي غونډه کې هغه د ټولې دنیا رهبرانو خصوصا د غرب رهبرانو او د دې سیمې رهبرانو ته یو خطرناک اخطار و هغه ویل چې ګورې ای خلکو که چېرې تاسو او موږ او تاسو سره یو نه شو د کمونستانو په مقابل کې پیغمبر یو دین یو کتاب یو شریعت یو دښمن یو عبادت ژبه یوه او دا تجربه مخکې بار بار تېره شوې ده چې دا ټول یو امت دین یې ورته وایي تاسو یو امت یاست نو دې خلکو د دوی د فکر او نظر ته باید موږ تاسو مات نو اوله خبره دی وایي چې د منلو نه ده هغه ده خلافت د منلو نه ده دې سره نه جوړه کېدلی شي نه په دې خبره مذاکره دا بیخي د مذاکراتو اجنډا کې داخله نه ده چې مسلمانان دې یو خلافت دا موږ ته وایي د منلو نه ده چې په اسلامي هېوادونو کې د شریعت تطبیق هېڅ په هر ځای کې تاسې وګورئ په دا اوس موجوده دنیا کې په ټوله دنیا کې په ټولو اسلامي مملکتونو کې چې چا کوشش وکاوه چې په ډېر ساده او مختصر شکل باندې هم وي خو چې د شریعت د عملي کولو کوشش یې وکړ اسلامي امارت په وخت کې نو ټوله دنیا ورته په یو عسکري تړون یو سیاسي اقتصادي عسکري اجتماعي فکري تړون چې ورته یو شو دا ټوله دنیا ورته یو شوه چې هغه ځان ته مسلمان ویلی او که یې کافر ویلی که یهودی ویلی که مسیحی ویلی که هندو ویلی که چینایي ویلی که یوسي ویلی که د هر دین او مذهب او عقیدې پیروان وه دا ټول یو شو ورته شریعت کې تطبیق نو بیا خو دا شاوخوا د ملکونو کې دا اتومات پاتې کېږي یو دلته مثال قایم شو نو بیا خو شاوخوا ته ګاونډي ملکونو کې همدغه مسلمانان دي همدغه دین ده همدغه مذهب ده همدغه قرآن ده همدغه حدیث دي همدغه پیغمبر ده همدغه فکر و نظر ده همدغه تګلار همدغه عقیده ده نو بیا به هغوی وایي چې موږ له چا نه کوي د دې لپاره چې دا شی خور نشي دا فکر او دا نظر په نور ګاونډي ملکونو کې خور نشي او بیا داسې کرا کرا اوږد نشي ځکه طالبان په داسې مفاهیم راګرځي چې د خلکو نه هېر شوي یا غرب د خلکو نه هېر کړي چې شریعت تطبیق غرب په تریلیونونو ډالر مصرف کړی و په تېرو سلو یا نیمو سلو کلونو کې په اسلامي هېوادونو کې د نصابونو له لارې د پوهنتونونو له لارې د تحقیقاتي مراکزو له لارې د حکومتونو له لارې د سیاسي احزابو او پارټیو له لارې د میډیا او تلویزیون او راډیو او اخبار د ادبیاتو له لارې په دې باندې سرمایه ګذاري کړې وه چې د خلکو د ذهنونو نه دا خبره وباسي چې شریعت هم په دې زمانه کې د منل کېدلو دی بلکې دا د خلکو په ذهنونو کې ذهن نشین کړې وه چې شریعت اوس د منلو نه دی دا د زړې زمانې خبره وه اوس چې حالات بدل شوي دي د ژوند بڼه بدله شوې ده نو شریعت د دې جوابګویي نه شي کولی ځکه دا د تازه زمانې د عربي تجربې د خلکو د ساده ژوند د مختصر د ساده ژوند د تنظیمولو لپاره یې صلاحیت درلود د اوس پېچلي او پرمختللي او معاصر ژوند د تنظیمولو لپاره شریعت د دې صلاحیت نه لري او دغه مفهوم یا دغه روحیه تر ډېره حده په مسلمانانو باندې منلې هم وه د ډېرې ورتلقینولو نه دومره ورتلقین کړې وه دومره ورتلقین کړې وه چې نور د کولر تنظیمونه خو لا څه کوي چې منلې وه سیکولر حکومتونه او نظامونه او پوځونه خو لا څه کوي چې دا خبره یې منلې وه بلکې ملایان او دین هم دا لوېدلې وه چې که شریعت چې د تطبیقېدو نور نه دی د صوفیانو ذهن ته هم دا لوېدلې وه د خانقا ذهن ته هم دا لوېدلې وه د مکتب او د محراب او د مسجد او د ملا حلقې ته دا هم دا لوېدلې وه نو بیا به کتابونه سره ویل او دې ته به شرحه کول چاپول خو د المارۍ د زینت لپاره د قانون په مخکې به نه ایښودل کېدل سیاسي نظام به له هغې نه نه جوړېده فیصله به د هغې په بنیاد باندې نه کېدله تحاکم به هغه ته نه کېده کتابونه به ویل کېدل تدریسېدل چاپېدل ښه رنګین ښکلي خو بیا به بېرته زینت المارش دې د تطبیق مجال نه دی د دې امکان د تور معلومېده چې دغه د لکونو صفو علم چې ما سره بندي دی په دې کوټه کې په المارۍ کې دا د ګیرونو بس نه د دې مجال نه ده ممکن بلکې په کور کې دننه یې هم دا د تطبیق وړ نه وه ځکه چې مولانا صاحب هم ګیره خریلې وه کېکۍ بله که د انسان غوندې جوړ کړی و شکل و لباس یې دی ډیزاین دا د غربي و په کور کې به یا تلویزیون یا راډیو یا نور د غرب د فرهنګ اثار اثار معلومېدل نو د ده په خپل کور کې هم دغه شریعت د منلو نه و د صوفي صاحب په کور کې هم د منلو نه و د ملا صاحب په کور کې هم د منلو نه و د حضرت صاحب د پیر صاحب په کور کې خو د ښه د منلو نه و نو اسلام یوازې یو محض انتصاب او یو ذوقي متاع جوړه شوې وه یو ذوقي متعه جوړه شوې وه دې یو حقیقت یو نظام یو پوځ یو سیاست یو تصمیمګیري یو پالیسي یو پرمختګ یو عسکري قوت نه و طالبان چې راغله هغوی دا ټول شیان بېرته را ژوندي کړي که څه په ډېر ابتدایي ساده شکل کړو نو غرب ورته پام شو چې ښه موږ دا په میلیاردونو خرچه کړې وه په تریلیونونو دا پوهنتونونه دا نصابونه دا تعلیم تربیې دا وزارتونه دا رادیوګان دا تلویزیونونه دا سیاسي احزاب دا تحقیقاتي مراکز دا تجارتونه دا مختلف قسم کمپنیګانې سیاسي فرهنګي اقتصادي عسکري دا ټول موږ په اسلامي نړۍ کې د دې په خاطر باندې چې موږ دا مفهوم د خلکو د ذهن راویسته ته بیا لړې لړې کتابونه راو د قاضي مخې کې کېښودل او ته بیا ماته په بنیادي معاملاتو کې وایي چې دا روا ده او دا ناروا ده ځکه چې قرآن دا وایي او قرآن دا نه وایي ته بیا قرآن ما ته مخه مخې ته کوې بیا ته حدیث ما ته مخه مخې ته کوې بیا ته استناد شریعت ته کوې دا څه کوې خو ما د خلکو د ذهنه ویستلی تا دا جرم ولې وکړو چې بیا دې راوایي دا کتابونه چې ما بندیان کړي دا تا بیا عمل ته ولې راوایي دا د حاکمیت نظریه چې اسلام ته د حاکمیت حق ورکړ شي یا اسلام د حاکمیت حق لري په مسلمانانو ما خو ملا بندي کړی و په مدرسه او په محراب کې دا پوځ او وزارت او سفارت او مدیریت او ژوند تنظیم ته قیادت ته دې ولې راوړې ما خو ملا ته په دې څه نظر وکړ چې بس دمونه کوه خلاص دم چوپ ختم خیرات تعویزونه نکاح نوم ایښودل د ماشومانو غوږ کې اذان کول ما خو د ملا ټول دور په دې کې راخلاصه کړی و ماشوم غوږ کې اذان کول که چا رجوع ته څه وکړو د نامه یو ښه ګلالی نوم ورته کېږده انتظار اوسه چېرته خط متن پرېږده چې هلته ورشه که چا ناوې راغسته ته ورشه نکاح ورته وتړه باقي مانده نور د ژوند د نظام د سیاست د اقتصاد د ټولنې د تعلیم و تربیې د بین المللي روابطو د دې ساحې نه خو ملا ما ویستلی و تا د ملا ولې بیا په دې د ټولو ساحو سره هم د کتاب راوویست عملي دی که او هم د ملا بېرته راوویست د ټولنې سړی دی که د سیاست سړی دی که نو هماغه چې دوی د خطر احساس وکړو ټوله دنیا په یو اعتلاف کښې راجمع شوه چې د دې خلکو علاج باید وکړو مخکې تر دې چې دا کاپي شي نورو ځایونو ته لاړ شي او د دې د کاپي کېدو نښې له ورایه شروع شوې د کاپي کېدلو دا نښې اخوا دې خوا ته شروع شوي او د اسلامي نړۍ ډېر جهادونه ډېر جهادي تنظیمونه ډېر لوی لوی شخصیتونه ډېر تاثیر گذاره او تاثیر پذیره جهتونه دا راغلي دلته افغانستان ته او څه دی کې د دغې تجربې د راخپلولو جذبولو زده کولو او د مشاهدې د لیدلو دپاره دلته دقیق غور و فکر و پردقې شروع کړې وي غل دې ته متوجه وشو باید دا کار وشي ځکه که دا کار وشي نو دا اتومات شو دا هم په افریقایي اسلامي ملکونو کې دا راځي هم په اسلامي ملکونو کې دا راځي درېیمه خبره چې وینا د منلو د نور سره جوړجاړی کېدل شي هغه ده په اسلامي هېوادونو کې دی د نارینه او ښځو ترمنځ د مساوا نشتوالی راومنل شي د جنډر مسله چې دی چې د ښځې او نر ترمنځ چې اسلام فرق کړی ده په مسؤلیتونو صلاحیتونو کې دا ومنل شي دا سخت وویل ټول یو ډول لکه څنګه چې په غرب کې ټول یو ډول مسؤلیتونه یو ډول صلاحیتونه لري همدا ډول دا معنا ده چې د غرب ټولنیز او اجتماعي معیارونه دي د مسلمانانو لپاره هم قابل عمل او قابل تطبیق شي بلکې تحمیل دي شي د انسانانو د وظایفو او د انسانانو د صلاحیتونو د تقسیم او د توزیع ده کوم ترتیب چې اسلام لري دا دې نه وي هغه څه دي چې غلط انسانان باید موږ منظم صلاحیتونه باید موږ ویشو مسؤلیتونه باید موږ وټاکو څلورمه خبره ده چې د موږ لپاره نه د منلو ده او نه په هغې باندې چا سره جوړجاړی کېدلی شي مذاکرات ته کېدلی شي هغه ده چې په اسلامي نړۍ کې دې د نظر د نظر د اظهارولو ازادي شته د نظر اظهار دا ظاهر چې ورته ګورو نو ډېره بده خبره نه ښکاري خو په حقیقت کې دا د دې معنا دا ده چې هر څوک چې هر څه وایي که هغه د اله په حق کې وایي که د اله په خلاف وایي که د دین په خلاف وایي که د پیغمبر په خلاف وایي چې هر ډول تصور لري هر ډول ذهنیت دی لري که هغه کمونیزم ده که هغه لیبرالیزم ده که هغه دیموکراسي ده که هغه هیمونیزم ده که هغه الحاد ده که هغه د غرب نه راوارد شوي نظریات او افکار دي که هغه په هر څه پورې مسخره کول دي یا هر څه ردول دي یا هر څه تاییدول دي د دې د بیان ازادي د سلب شي وایي ځکه چې دا هر څه زمونږ د تمدن بنسټونه دي دا چې کوم شیان یاد شو دا زمونږ د تمدن بنسټونه دي او د دې اصولو په سر په هیڅ صورت له چا سره جوړجاړی نشي دا د درې کاله مخکې چې په مالي کې دلته په افریقا کې په مالي کې دلته چې جګړه شوه هغه د انصارالدین والا خلک سره راپورته شول او د شریف د تدبیر خبرې شوې تاسو مو ته یاد سره راپورته شول او د ځینو ښارونو کې شریعت تطبیق کو ټولنه او د خلکو ژوند یې د شریعت د اصولو مطابق عیارول وغوښتل ده په صراحت باندې وویل تاسو وخت وایي چې نړیواله ټولنه په هیڅ صورت کې او په هیڅ ځای کې د شریعت تطبیق نشي زغملی په هیڅ صورت کې نه لږ نه ډېر او په هیڅ ځای کې د شریعت تطبیق نشي شريف دې نه تدريس دا دا ورسره نشته او دا هغه موضوع ده چې په قطعي ډول نه ورباندې له چا سره خبرې کوو نه ورسره د خبرو امکان شته او نه له چا سره ورباندې ګلجارې کېدی شي دا د اوس ژوندی چې اوس برحال د فرانسې جمهور رئیس دا یوه وینا ده نه له دې په دې موضوعګانو باندې له چا سره خبرې کوو نه دې خبرو امکان ورسره شته نو له بل شان سره په دې جوړ جاړی چې شریعت تطبیق دا نه یوازې انتصاب اسلام ته دلته من ترانه کوي په اسلام هم نور ته دي ځکه وروسته دې نور نقل کول درځه د سره نقل کوم دوی نه یوازې دا چې د شریعت تطبیق نه مني بلکې دوی خپله د اصل اسلام اصل اسلام اسلام دا دین چې کوم ده دا د اصل اسلام بدلول غواړي دوی وایي چې موږ په سلګونو کلونو د صلیبي جګړو نه راځي خاطر مسلسل تر ننه پورې په سلګونو کلونو د مسلمانانو خلاف باندې وجنګېږي وجنګېږي هر ځل چې په جنګ کې ورسره ښکېل شو پوځونه اقتصاد وسلې دا د موږ ډېرې خو بری و کامیابي دا بیا د دوی په دې باندې دوی پېړۍ پېړۍ دا تجربه ولیدل او بیا چې په دې باندې غور وکړه او د اوسنیو استشراقي یا د ختیځپوهنې د څېړنو په نتیجه کې هغوی وایي چې دا زور چې ده دا د مسلمانانو په پټو کې نه ده دا د دوی په پنډیو په پښو کې نه ده دا زور د دوی په ژبه کې نه ده زور د دوی په وسلې کې نه وي دا زور د دا زور د دوی په دین کې د دوی په عقیده کې د عقیده د چې دوی فداکارۍ ته جهاد ته قربانۍ ته زندانونو زغملو ته شهادتونو زغملو ته په لوږې صبر کولو ته رابوځي عقیده ده چې دوی ته په دې باندې قناعت ورکړي عقیده ده چې دوی جهاد ته تشویق کوي عقیده ده چې دوی جنت ته تشویق کوي دا د اسلام شریعت دی چې دوی تنظیموي او دوی په نورو ټولنو کې د منحل کېدلو نه راایساروي او دوی د یوې مستقلې علاهده متمایزه ټولنې په حیث باندې په نړۍ کې ساتي نو باید دغه اصل اسلام ورته بدل اصل اسلام بدل کړو کله چې موږ اصل اسلام ورته بدل کړو نو بیا به دوی د هغو مفاهیمو او هغو عقایدو نه چې اوس یې لري او د هغو په زور باندې د هغو په برکت باندې زموږ په خلاف باندې دوی درېږي او جنګ کوي وایي دا به بیا له له منځه لاړ شي او موږ به بیا په دوی باندې په اسانه باندې غالبېدل ځکه دوی بیا په هغه وخت کې له موږ سره د مقابلې د ټکر نظریه بیخي نه لري یو امریکایي صهیونست یهودی مفکر دی توماس فریدمن نومېږي هغه وایي چې که غرب غواړي چې له اسلام سره د لښکرو په جګړه کې راګیر نه شي نو د اسلام په خلاف کې په اسلام کې دننه د افکارو جګړې ته ورداخل شي په اسلام کې دننه په اسلامي نړۍ کې دننه نه وایي په اسلام کې دننه دی د افکارو جګړه ته وداخل شي یعنې هر چې په خپله د اسلام د تبدیلۍ او د اسلام د تحریف کار شروع کړي چې د اسلام په خپله بدل شي وروسته نور هم ډېر اقوال دي دې باره کې یو یو بل امریکایي پوځي سیاسي مفکر دی او د نږدې ختیځ لپاره د واشنګټن د ستراتیژیکو څېړنو یو پخوانی مدیر او دی یو کتاب لیکلی په نوم د تروریزم په خلاف فکري جګړه رابرټ سوتلوف نومېږي رابرټ سوتلوف هغه امریکا ته توصیه کوي هغه ورته وایي امریکا باید په منځني ختیځ او اسلامي نړۍ کې د ځوانانو د عقلونو په راخپلولو او هغوی ته د امریکا په اړه د یو ښه تصور په ورکولو ترکیز وکړي او دې هدف ته د رسېدلو لپاره باید له ناقومي وسایلو لکه مطبوعاتو رادیوګانو تلویزیونونو موسیقۍ تعلیمي موسسو لوبو او امریکا ته د ځوانانو په راغوښتلو کار واخلي او هڅه دې وکړي چې د اسلامي نړۍ د ځوانانو له زړونو او له جهازونو له زړونو او ذهنونو نه جهادي روحیه وباسي د مسلمانانو له زړونو نه دې جهادي روحیه وباسي ځکه د جهاد چې دی دا د اسلام اصلي شی دی دا په اسلام کې د فرض په مرتبه کې دی په دې باندې الله امر کړی کتب علیکم د هغې په هغه معنا باندې قانع شي چې موږ یې ورته کوو نه په هغه معنا باندې چې په پخوانیو کتابونو کې یا د دوی په دیني مراجعو کې د پخوانه موجوده ده د امریکا د پخواني د دفاع د وزیر مرستیال یا معاونې وولف وډ نومېږي وولف وډ د افغانستان باندې چې جګړه شروع کېدل د امریکا د بغاوت کې چې دونالد شر هغه معاون و وولف وډ دی چې کله اوس جګړه اعلان کړه او سلبي جګړې نوم یې ورته ورته ده په خپله یې وینا کښې وایي زمونږ جګړه د فکرونو او عقلونو جګړه جګړه ده زمونږ جګړه په اسلامي نړۍ کښې دا د فکرونو او د عقلونو جګړه ده او د دې لپاره چې تروریزم ته ماتې ورکړو یعنې جهاد ته ماتې ورکړو موږ باید په فکري جګړه کښې کامیاب شو موږ باید اسلامي فکر تحریف کړو خلک ورته منصرف کړو او د هغه په ځای باندې خپل مفاهیم خپل فکر خپل نظریات دا د اسلام په قالب کې د اسلام په نامه باندې خلکو ته وړاندې کړو تر څو چې خلک په دې باندې قانع شي چې شرفي اروپا د خلکو اسلام چې یوازې او یوازې نوم ورته د اسلام پاتې نه شریعت شته نه عبادت شته نه عقیده شته باقي مانده اول چې کمونیزم ځپلې وو هر ډول نه کمونیزم اخیستې وو کله شوروي اتحاد مات شو کمونیزم دغه ځای نه کډه وکوله نو بیا ورته غربي نظریات راغله غربي نظریاتو او دیموکراسي او لیبرالیزم دا هغو خلکو کښې خپاره شوي نو هلته اوس یوازې دومره پاتې ده چې د یو چا د نوم د نوم یوه برخه کې اسلامي وي مونږ چې د مسلمانانو دپاره چې اسلام کوم ډول اسلام غواړو هغه باید د شرقي اروپا د خلکو اسلام غوندې یو اسلام همدارنګه په غرب کې یو بل مشهور سړی دی تحقیقاتي موسسه یې جوړه کړې په نامه جهاد واچ دغه د جهادي حرکاتو د جهادي د نظریاتو د څارلو د څېړلو مسؤلیت یې په غاړه اخېستی چې په نړۍ کې جهاد په کوم روخ باندې او کومه خوا ته روان دی د نړۍ په سطحه باندې د جهادي افکارو د ارزونې د څېړنې د تحقیق او د اړه باندې د غربیانو د انساني مسؤلیت په غاړه ده هغه رابرټ سپنسر نومېږي دا رابرټ سپنسر وایي وایي چې نوی اسلام باید په دې معنا وي چې نور د قرآن ټکی په ټکی منل پرېښودل شي نوی اسلام باید په دې معنا وي چې اسلام د ټکی په ټکی یعنې اسلام چې څنګه راغلی دی او صحابه و کرامو منلی دی او بیا په تواتر باندې مسلمانانو ته راغلی هغه فکر د نور زوړ فکر وبللی شي هغه د پرېښودلی شي او د هغه په ځای باندې د بل اسلام راوستلی شي اوس چې بیا یو څوک دی اول د فرانسې وزیر خارجه و اوس بیا د فرانسې صدراعظم شو ترخو دی نیکولای سرکوزی د سرکوزی دی د اسلام په اړه باندې عجیبه اظهار کوي دی وایي وایي موږ چې کوم اسلام په فرانسه کې غواړو هغه فرانسوي اسلام دی نه د مسلمان نه د فرانسویانو لپاره اسلام من چې کوم اسلام غواړو په فرانسه کې هغه فرانسوي اسلام دی نه د فرانسویانو لپاره اسلام په دې معنی چې موږ فرانسویانو ته حقیقي اسلام ورمعرفي کول نه غواړو بلکې موږ په فرانسه کې د مسلمانانو لپاره یو خپل فرانسوي اسلام لرو هغه ورته معرفي چې هغه زموږ خپل تشکیل دی موږ خپله ایجاد کړی دی چې امریکایانو دښمني د اسلامي فکر سره او د اسلام د شریعت سره دا دومره پخه شوې ده چې هم د دوی د پوځي مشرانو په ویناو کې او هم د دوی د سیاسي مشرانو په ویناو کې هم د دوی د قانوني مشرانو په ویناو کې هم د دوی د سفیرانو او هم د دوی په تعلیمي مراجعو کې او کتابونو کې په دې ټولو کې په دې خبره باندې مسلسل ترکیز کوي چې موږ داسې یو اسلام غواړو چې اسلام باید د امریکا لخوا نه د غرب لخوا نه جوړ شوی وي شریعت ورکې نه وي باید یو بې شریعته اسلام د امریکا یو پخوانی جمهور رئیس ریچارد نکسن هغه په خپلو خاطرو کې لیکلي هغه وایي چې مسلمانان په بې دینه شکل کې راوستل شي تر څو دوی په خپله هغه خپل مفاهیم خپل اعتقادات خپل نظریات خپل مقدس دا په خپله پرېږدي په خپله شا ور واړي چې موږ سره همرنګ شي چې موږ رنګ وه نو د اسلام په اړه باندې د دوی نظریات او د دوی کوم برنامې چې دي هغه ټول په دې باندې سره مرکوزې دي ټول په دې باندې سره راجمه دي چې مسلمانان باید شریعت ونه لري او د دوی ژوند باید شریعت ورته منظم نه کړي کوم شی چې د دوی ژوند ورته منظموي یا څوک چې د دوی ژوند ورته منظموي هغه باید د غربي مراجع وي او دا کوم اسلام چې د دوی دپاره معرفي کېږي کوم اسلام چې دوی ته ورښودلی کېږي هغه اسلام باید د غرب له خوا نه جوړ شوی وي اوس دغه د غرب له خوا نه جوړ شوی اسلام دوی په اسلامي مملکتونو کښې چې کوم قوانین د مسلمانانو دپاره جوړ کړي یا د دوی تر ترتیب لاندې جوړ شوي دي یا د دوی په فکر باندې جوړ شوي دي یا د دوی په توجیو باندې جوړ شوي دي د دوی پوځونه د هغې نه ساتنه کوي د هغې تر شا ولاړ دي په هغې باندې خرچه او مصارف کوي یو داسې اسلام غواړي چې د نورې نړۍ له نظامونو سره په یوه لار روان وي امریکا او صنعتي نړۍ او بینالمللي ټولنه دا داسې اسلام غواړي چې د نورې نړۍ له نظامونو سره په یوه لار روان وي دیموکراتیک وي نه وي نړیواله ټولنه به اسلام ورته ستایي اسلام باید د نړیوالې ټولنې نه غواړي یو غله خانه ورته خوښ دویمه خبره ده چې اسلام باید یو خپل ځانګړی بېل نظام او تشخص ونه لري بېل شریعت ونه لري بلکې د نورو نړۍ د نظامونو سره یو ډول نور نړۍ کې شته نظامونه کوم عرفونه دي په عمل عمل په اسلام کې نه درېیمه خبره دا چې اسلام باید دیموکراتیک وي یعنې د خلکو په خوښه باید جوړ شوی په دیموکراسۍ کې خو د خلکو په خوښه باندې شیان جوړي حل او حرمت روا او ناروا نسب او عدل ښه او بد دی تعیین معیارونه دا خو هلته د اکثریت په خوښه باندې د اسلام باید هم دیموکراتیک وي مانا په دې کې د رایې په دې اکثریت خبره ومنل شي چې کوم شي ته خلک ډېر رایه ورکوي او ډېر غړي هغه به په اسلام کښې ښه وګڼل شي چې کوم ډېر خلک یې نه غواړي هغه به اسلام کښې بدل شي ځکه بیا به مې نور حکومت نور احکام را شي لکه دا اوس چې کوششونه په ترکیه کښې روان دي په اروپا کښې روان دي په مصر کښې روان دي په ازهر کښې روان دي د خلیج په دولتونو کښې روان دي جزیرة العرب کښې روان دي چې د اسلام یو نوی تفسیر او نوی تعبیر راوړي د امنیت لپاره نوی تعریف وضع کړی ده د فساد لپاره نوی تعریف یې وضع کړی ده د هر څه لپاره نوي تعریفونه وضع کوي نو دوی وایي چې اسلام باید له نورو نظامونو سره یو ډول دیموکراتیک یعنې هلته د دیموکراتي دیموکراسي اصول ورکې زیاده شي او د رایې د اکثریت خبره په دې کې مدار د اعتبار قوانین او احکام باید د خلکو لپاره د اکثریت په شکل کې ومنل شي نه دا چې د وحي او د سنت د سنت د قداست په بنسټ کې ولاړ وي چې وحي یو مقدس شی ده او سنت او حدیث یو مقدس شی ده دا به په هر صورت کې هغسې منلی کېږي چې څنګه علی مراد الله وعلى مراد رسول الله او د سلف صالحین د فهم مطابق وایي نه دا نه دا په دې کې دیموکراسي ته وخت ورکړل شي دیموکراسي کې د اکثریت خبره نامه دا د اعتبار د اکثریت څخه ګڼي هغه سره په اسلام کې وویل شي او اکثریت څخه بد ګڼي هغه دې بد وګڼل شي یعنې اسلام د دیموکراسي څلورمه خبره کې دوی وایي چې اسلام د خپل زور شکل کې کوي یو مترقي اسلام مترقي پرمختللی د اوس زمانې د حالاتو سره فکر اظهر او د مصر کلیسا او د خلیج دولتونه د حکومتي ملایان دا چې اوس لګیا دي د اسلام لپاره مترقي تعریفونه دا اوس ورته کوي لګیا دي او پنځمه او اخري خبره په دې تعریف کې دا چې اسلام باید په خپلو احکامو په خپله اخلاقي فلسفه کې په نړیوالو احکامو او اخلاقو باندې وچلېږي په دې کې باید اسلام د خلکو نه په اخلاقو کښې او په عرفونو کښې په عاداتو او رواجونو کښې په دې کښې د نورو خلکو نه تېر دی په دنیا کښې چې کوم معترف بها او معتمد بها عرفونه او فرهنګ او عقاید او اخلاقي فلسفه ده او د ښه او د بد معیارونه دي همغه باید مسلمانان هم ومني نو د دغه ډول اصلاح د عملي کولو لپاره دوی په افغانستان کې هم دا قانون اساسي جوړ کړی تاسو خدمت کې ده او نن په دې باندې موږ تاسو خبره کوو انشاءالله دا قانون اساسي ورته څه شی او دا جوړ کړی چا دی کله چې امریکایانو افغانستان اشغال کړ نو بیا دوه کاله مسلسل په افغانستان کې د افغانستان سیکولرو جهتونو که هغه د مدني ټولنې په شکل کې وي که هغه د سیاسي احزابو په شکل کې وي که هغه پخوانیو کمونستانو تنظیمونو چې په نور نومونو باندې راژوندي شول دا وو دا دلته په داخل د افغانستان کې ډېر لګیا وو مفاهیم جمع کول او په امریکا کې د ایران کارپوریشن تحقیقاتي فکري تحقیقاتي مؤسسې کار ورباندې کاوه او بالاخره بیا په دوه زره څلورم کال کې دوی یو څو بنیادي ټکي اساسي ټکي داسې راټول کړل چې هغه باید د افغانستان په اوسني نوي اساسي قانون کې متمثل شي موجود شي او د هغې په موادو کې راشي فورا د پرهړوي د رنګ کارپورېشن تشکیلاتي مرکز څېړنه ده او د دغه قانون اساسي لپاره د اساسي نقطو د اساسي بنیادي مسایلو د ودې لپاره توصیې دغه توصیې نهه کسانو امریکایي پروفیسرانو د هغې مرکزي نقطه محوري نقطه پکې دا ده چې کله هم چې قانون اساسي کې اسلام یا د اسلامي اعتقاداتو یا پر اسلام پورې د اړوندو مسایلو ذکر کېږي نو هغه باید په داسې شکل باندې وشي چې هلته ورسره یو قید لګولی شوی یا د نورو قید د بشري حقوقو د اعلامیې قید د نړیوال قانون قید د نورو تړونونو او میثاقونو قید دا باید هر ځای هر ځای هر ځای ورسره ولګول شي او د دې صیاغت او د عمل لپاره یې د تطبیق کیفیت د داسې جوړ شي چې بیا دا نور پکې د تطبیق وړ وي اسلام پکې د تطبیق وړ نه وي بې له کوم قید و شرطه منلو دا ورته یوه ځکه د هېڅ قید و شرط ذکر نه دی شوی او په دې کښې بیا هم شرط خلقه کول شي نو د دې لپاره چې د قانون اساسي دغه مواد سره راغلي یو نور دا مقدمه ډېره نه اوږده وه فقط یوه خبره بله هم د یادولو وړ دغه ده چې دا قانون اساسي چې د امریکایانو د نو کسانو جوړ کړو د افغانانو ته ورکړه او افغانانو په نامه باندې بیا دلته ده نقشه او تفسیر شو مثالونه او مصداقونه د افغانستان د واقعیتونو نه ورته راولټولی شو او په د اوسني شکل کې دا راغی جوړ شو بیا چې کله دا پاک شو ومنل شو د ولسي جرګې نه نو د دې د افغاني وزیرینو د جملې نه یې یو څوک د ډاکټر موسی معروفي په نامه باندې یو افغاني الاصل امریکایي چې بیا وروسته د کابل پوهنتون رئیس شو وروسته بیا په هندوستان کښې د افغانستان سفیر شو اوس بېرته په امریکا کښې هغه د دې د واضحینو د جملې نه دی د افغاني واضحینو د جملې نه دی ډاکتر مصطفی معروفي قندارۍ د هغه نه پوښتنه وشوه چې په قانون اساسي کښې چې دا ماده راغلې ده دویمه ماده د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دین د اسلام سپېڅلی د دې معنا څه شي یعنې په افغانستان کښې به شریعت تطبیق کېږي هغه په صراحت باندې ورته ویل چې نه د دې معنا دا ده وایي د دې معنا دا ده چې د افغانستان د خلکو عقیده توحید ده دوی په یوه الله باور لري تکلیف باندې باور نه لري او وایي ځکه شریعت د دې معنا نه ده د دې معنی چې شریعت تعبیرونه مختلف دي احناف یو ډول تعبیروي شوافع بل ډول تعبیروي ګورې خبرې کړې ته ورسوه وروسته بیا دغه بیا د باور خبره خو وروسته بیا شته د دیموکراسي بیا وروسته شرحه کړې ده دیموکراسي انشاءالله په تفسیر باندې دیموکراسي باندې خبره کوو په دیموکراسي یا په جمهوریت کښې خو دا ده چې هلته د الله منل او نه منل دواړه یو ارزښت دی که څوک الله مني هم دیموکراسي ورته نه وایي چې خیر که څوک یې نه مني همدا ورته نه وایي چې تا جلب کړی دی په ډیموکراسۍ او په جمهوریت کښې د الله منل او نه منل دا دواړه یو ارزښت لري ځکه چې هغه څوک یې چې مني هم نو هغوی به یې یوازې په اسمان کښې په ځمکه کښې الله نه مني یعنې په ځمکه باندې د الله حاکمیت د الله نظام د الله قانون د الله شریعت د الله تشریع چې هغه وخت د نظام یا د حکومت د مشر د حامد کرزي لخوا نه توشیح شو رسمي شو او دې نه مخکې لویې جرګې منلی و د هغې د کرزي د دې رسمي مکتوب چې په دې باندې د قانون اساسي پیلېږي شروع کېږي په هغې کې د دې نه به شروع کړو بلکې د دې موادو نه مخکې بیا قانون اساسي او د باچا د یو مقدمه یې ده او تر هغې مخکې هم د کرزي دا مکتوب دی چې د قانون اساسي ورباندې توشیح کړی دی په هغې کښې دی خبره کوي خبره به یې لږ تفصیلي خو اصلي ټکي ته چې را شو هغه باندې بیا لږ مکس کوو دی وایي د لوی خدای په نامه او د افغانستان د نجیبو خلکو د نیکمرغۍ په هیله نوی اساسي قانون چې د دیارلس سوه دوه اتیا هجري لمریز کال د لیندۍ له دویشتم څخه د مرغومې تر څوارلسمې نېټې پورې په کابل ښار کې د جوړې شوې لویې جرګې لخوا له دولس فصلونو او دوه یو سلو دوه شپېته مادو کې د رایې په اتفاق سره تشویق شو توشیح او انفاذ یې اعلاموم د متعال خدای له دربار څخه هیله کوم چې تر څو دغه اساسي قانون د اسلام د مبین دین د حکمونو په رعایت سره د ملي یووالي د ټینګښت د دیموکراسۍ د هدفونو د تحقق د مدني ټولنې د جوړولو د ټولنیز اقتصادي اجتماعي سیاسي او فرهنګي سوکالۍ د دولت او د هېواد د خلکو د لارې ډیوه شي سوله برابري او ورورولي د افغانستان د ملت ترمنځ تامین په دیموکراسۍ کې اصلا د اله لپاره ځای بېخي شته نه ځکه دیموکراسي را میدان ته کله شوه کله جوړه شوه چې کله خلکو د اله نه او د اله د قانون د منلو نه او د کلیسا د منلو نه بغاوت وکړه انکار یې وکړه دا خو د یو متبادل په حیث به سره وړاندې په دیموکراسي کې خو اله ته بېخي ځای شته نه وحي او شریعت ته خو بېخي پکې ځای شته نه نو دی هم د اسلام د حکمونو رعایت یادوي هم د دیموکراسۍ تحقق یادوي د اسلام د حکمونو په رعایت سره وروسته وایي د ملي یووالي یا د ملي وحدت د رامنځته کېدو اوس هغه په دې ملي یووالي باندې سره د ملي یووالي په شریعت کې په اسلام کې څه شی ده او ملت په اروپایي تاریخ کې څه شی ده په دې باره کې زما یو درس دی یو نیم ساعت شاوخوا درس دی د ملي وحدت مفهوم دا د چا له نظره دې باره کې کله ویده تاسو واورئ تفصیلات اوس سره مختصر تاسو خدمت کې کوم د ملت په اړه باندې چې څومره آیتونه راغلي دي قرآن کریم کې او څومره احادیث چې راغلي دي او یا په لغت کې چې څومره د دې شرح او معنا راغلې ده دا ټول د تګلارې یا د لارې یا د دین او د شریعت په معنا باندې په لغت کې ملت علماء الملة الكفر ملة واحدة چې څومره د ملت لغوي معناوې دي اصطلاحي معناوې دي دا ټولې په دې باندې سره راټولېږي چې د ملت معنا ده شریعت او طریقه او دین دا په اسلام کې شو چې شریعت معنا شو تګلاره معنا شو دین معنا شو توجیه د دې وحدت اساس څه شی ده ملت اوس ملت وایي په لغت کې څه شته او په شریعت کې څه شته هغه وایي دین چې څوک زموږ سره په دې دین کې شامل دی یا سره شریک دی نو هغه سره موږ باید ملي وحدت ولرو دا شرعي معنا راوړي موږ هغه واحد سره یو یو خو آیا اوس په افغانستان کې د سیکولر خلک یا د نوی نظام د غربیانو ملګري چې راغلي دا هغه مسلمان ته چې له په دین کې را سره یو ده په عقیده کې را سره یو ده په اله کې د اله په منلو کې را سره یو ده د پیغمبر په منلو کې را سره یو ده په ټولو معتقداتو کې را سره یو ده خو د افغانستان د حدودو نه د باندې ده ما د اکسفورد ډکشنري ورپسې راویل هلته مې چې کله ملت د نشن په معنا باندې د هغې تعریف وکوته نو د هغې معنا او حاصل دا ده وایي چې ملت د خلکو د هغې یوې لویې برخې نوم دی چې په یوه خاصه سیاسي جغرافیه کې اوسېږي د یوه نظام لاندې او په خپل منځ کې سره مشترک مصالح مشترکه ژبه او مشترک تاریخ لري په یوه خاصې سیاسي جغرافیه کې اوسي محدوده سیاسي جغرافیه کې او یو نظام لاندې اوسي په خپل مشترک مشترک اروپایي بنیاد نو په اروپایي بنیاد باندې ملي وحدت چې هر هغه چا سره راځي چې هغه کافر ده مسلمان ده یهودی ده زندیق ده مرتد ده چې هر څوک ده خو چې د دې خاورې بچی ده او په دې سیاسي جغرافي کې له ما سره اوسېږي په دې نظام کې له ما سره اوسېږي او له ما سره مشترک ژبه او مشترک مصالح او مشترک تاریخ لري دا د ملت فرد ده د دې سره د ملي وحدت او چې کله یو ملت شو نو بیا حقوق هم سره مساوي شو حیثیتونه هم بیا سره مساوي شو صلاحیتونه هم بیا سره مساوي شو وروسته ډېرې خطرناکې خبرې راځي په دې قانون اساسي کې چې دلته هر کافر ته د رئیس جمهور کېدلو حق شته ده ځکه چې دی وایي چې د افغان اطلاق په چا باندې کېږي دا وروسته په خپله ماده کې راشي وایي د دې خاورې هر اوسېدونکی چې د دې خاورې تابعیت لري هغه افغان دی هغه څوک دی هر څوک چې د دې ځای تابعیت لري رسمي هغه افغان دی دې ته به نه کتل کېږي چې د ژبه ده قوم دا څه شی دی وروسته به په بله ماده کې وایي چې هر افغان د کاندیدولو او کاندیدېدلو حق لري یو هغه د دې ځای هر اوسېدونکی که هغه یهودي ده که کافر ده که مسلمان ده که ملحد ده که کمونست ده که سیکولر ده که لیبرال ده که هندو ده که هر څوک ده یو دی هغه افغان شو د دې قانون اساسي د تاریخ مطابق بیا هر افغان ته د انتخابولو انتخابېدلو حق په افغانستان کې د رئیس جمهور کېدو لپاره قانون اساسي اسلام شرط نه دی دا شرط کوي چې د بشر د حقوقو ناقض نه وي دا شرط کوي چې جرم ورباندې ثابت شوی دی دا شرط نه کوي چې مسلمان دي د قاضي او قضات کېدو لپاره مسلماني شرط نه ده خو چې یو وحدت چې داسې دې وي چې په هغې کې د کافر او د مسلمان فرق نه وي د هندو او د مسلمان فرق دې نه وي د ملحد او د مسلمان فرق دې نه وي او دا ټول د یو ملت وګڼلی شي او دا د ټولو د مشترک صلاحیتونه وي د دې ټول د یو ډول حیثیت وي د دې ټول د یو ډول حقوق وي نو بیا تاسې ووایه چې دا اسلام شو که دا کفر شو یا کوم نوم چې باید د دغه وحدت لپاره انتخاب شي په یوه خاصه سیاسي جغرافیه کې هغه په کار ده چې هغه سیاسي وحدت وي که ته د سیاسي وحدت وویل شي نو ته دونه لوی حرج پکې نشته ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یو نظام جوړ کړی په مدینه منوره کښې په دې مدینه منورې میثاق څوک ته وایي په هغې کښې یهودان هم شریک سیاسي لحاظ په هغې کښې شریک مسؤلیتونه یې درلودل تحکم به پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېده اخري رجوع د امر رسول الله صلی الله علیه وسلم کېدل خو باقي مانده یو یهودو خبیلین په اعتراض کې شریک دي بس یا کله بس یا شو حدث ویل شي فرمان وی دې په خپل کفر کې په خپل اسلام کې دې سیاسي نظام کې سره وشي خو حاکمیت په اسلام کې بس ماده دې کې وشي اسلام خدای دې مخلوق کړی نه دې ژوند بلکې د ده د ژوند نه دفاع د ده د مال نه دفاع د ده د ابرو نه دفاع دا خو د اسلام رایه باندې خبره دا ده چې اوس په دې قانون اساسي کې د مفاهیم داسې سره خلق فرض کړي دي چې یو خوا ته وایي د اسلام د حکمونو رعایت او بل خوا ته د ملي یووالي د ټینګه ملي یووالي اسلام کې مسلمان بېل دی کافر بېل دی په ملي وحدت کې کافر او مسلمان سره یو ډېر بېل دي یو د دغه تعریف مطابق چې دا بېل کوي خو یو دي د خلکو حکومت د خلکو په لاس د خلکو لخوا دیموکراسي یوازې د یو نظام یا د یو حاکمیت د طرز طریقې نوم نه دی بلکې دیموکراسي یو دین دی په دې معنا چې دا کوم خلک چې د اکثریت په نتیجه کې د اکثریت د رایې په نتیجه کې د حاکم حایت باندې ومنلی شي نو دوی به بیا د حکومت په کوم قوانینو باندې کوي هغه قوانین به څوک پرېږدي د دېرګانو چرتګو د تناقضاتو یوه عجیبه مجموعه ده بس دا ټولې مادې یو بل ته سره غرق یو له بل سره غرق اوس مې وایي د مدني ټولنې د رامنځته کولو لپاره مدني ټولنه مدني ټولنه یو خپل خاص مفهوم لري هغه د عملي کلاسیکل سوسایټي چې مدني ټولنه مدني ټولنه دا د هغو تنظیمونو ټولنو د هغو بنسټونو نه عبارت ده چې د دولت له کنټرول نه به د باندې په سیکولر ډول غیر د دې نه چې دین ته د تحکم ولري چې د ټولنې د تنظیم لپاره د چوکاټ د مختلفو اتحادیو د مختلفو تنظیمونو د مختلفو ټولنو په شکل کې نو تحکم به یې شریعت ته نه وي حکومت ته به حساب دی نه وي بلکې حکومت به دوی ته حساب دی کته چې څه ورته سایټي وایي دوی به خلکو دپاره ځینې رفاهي فرهنګي ځینې قانوني کارونه به کوي حکومت به دوی ته حساب دی وي دوی به د حکومت انتقاد کولی شي حکومت به د دوی انتقاد نه شي کولی حکومت به دوی سره محاسبه نه شي کولی دوی به خپله بودیجه کمه کوي د غرب نه امریکا نه نړیواله ټولنې نه د ملل متحد نه د خارجي منابعو نه که هغه د انتخاباتو فیصله وي که هغه د لوی جرګې فیصله وي که هغه د کوم قانون د ردولو وي یا د کوم قانون د پاس کولو وي یا د نړیوالو سره د کوم تړون خبره وي که هغه سیاسي تړون وي که هغه پوځي تړون وي که هغه اقتصادي تړون وي یا د مدني ټولنو دغه دا ډول دا مدني ټولنه په اصل کې جوړه شوې ده د دیني ټولنې په مقابل هماغه پرونۍ کیسه ده چې ما تاسو ته وویلې په اروپا کې د دین نه خلک تنګ راغله نو بیا یې دین لغوه چې دوی به رغ وکړو نو وایي بیا به دا ټولنه او دا دا به په څه ترتیب باندې تنظیموو وایي دا به په لازم شکل باندې په هغو اصولو باندې چې دین په کې دخالت ونه لري د ښار خلک په خپله سره راټولېږو مختلف اتحادیې به ټولوو مختلف شیانو ته به په خپله معیارونه ټاکو کوم څه چې مونږ خوښ هغه به ښه کوم چې بد هغه بد حکومت به راباندې یو باید د د ژوند د تنظیمولو لپاره د ښو او بدو د ټاکلو لپاره او د اخلاقي او فکري او د نورو اعتقاداتو او اعتقادي مفاهیمو د تعین او تحقیق لپاره هغه کار باید د چا وي د مدني مدني ټولنه به په دین نه ولاړي او په اسلامي نړۍ کښې بیا ولې دوی اوس د مدني ټولنې مدني ټولنې سیول سوسایټي سیول سوسایټي دا خبره ډېره کوي په دې خاطر باندې چې دلته غربیت دا نه غواړي چې دا حکومتونه دې دلته قوي شي ځکه چې دا حکومتونه که قوي شي بیا دوی هم راته سره تشي کوي باید د دوی په څټ باندې یو بل شی ایښی یو بل بار ایښی چې د غیر سره نه غړولی شي سول سوسایټي کې د معاصر تعلیم نه نکاح هم د دیموکراسۍ د هدفونو تحقق غواړي هغه چې اله ته دین ته شریعت ته وحی ته پکې هېڅ ځای نشته هر څه به بشر د خپل ځان لپاره په خپله کوي او هم پکې د ملي وحدت غواړي هم به پکې د اسلام د احکامو رعایت دا ټول سره په خپل منځ کې ناممکنه دا ټول تناقضات اسلام وایي چې دا ته تر هغه مسلمان کېدای نه شي چې تر څو هر څه دې ما ونه مني حکم باندې الله او امر باندې الله سلمان نو دا خو د مقدمې خبره شوه د ده د مکتوب کې چې د کومو راغلو مفاهیمو ده تر هغه وروسته بیا د مقدمې خبره ده د هغه د دې باندې د اقامې اساسي شوه په دې باندې به مې انشاءالله تفصیل باندې سره خبره وکړو یوه خبره ډېره د یادولو وړ ده هغه ده چې د دې قانون اساسي د اول حرف نه یې نیولې تر آخر حرفه پورې چېرې هم پکې د شریعت ذکر نشته ځکه شریعت خپل مفهوم لري شریعت معنا د قوانین او د اسلام معنا د دوی وایي وایي دا یو ذهني اعتقادي خبره ده تصوري خبره ده په معنی کې مسلمان دي خو قانون به مدني نه قانون به وزي نه نو که په دې اسلام مبارک کې خلق باندې اوس منل قانون به سیکولرزم مني یا به دیموکراسي مني یا به کمونیزم مني یا به د خپل روا او رواجونو د هوا او هوس په بنیاد باندې یو شی جوړ کړی تطبیق کړی هغه به مني بیا به ځان مسلمان وایي ځکه دوی وایي د اسلام چې دی دا قانون نه ده قانون هغه دوست د قانون تعریف دی د خانشاني په خپله کوي ورته وایي چې قانون هغې مسوبې ته وایي چې د ولسي جرګې د دواړو مجلسونو لخوا نه منل شوی وي او د جمهور رئیس لخوا نه توشیح شوی هغه قانون ده شریعت ته دوی قانون نه وایي ځکه هغه نه ولسي جرګې منله نه هغه توشیح کړی او که بل څوک بل سره څوک راځي شریعت ولسي شریعت ته وړاندې کړي چې دا دې باندې تاسو رایه ورکړئ او دې یو څوک تصدیق کوي دا دا یو په دې تصدیقولو کافر کېږي دا بل په وړاندې کولو کافر کېږي ځکه د الله شریعت راسا باید ومنل شي هغې باندې د بل چا رایه اخیستل او د بل چا موافقې یا رد ته ایښودل دا په خپله د کفر عمل څوک نشته هغه څوک چې ولسي جرګې ته وړاندې کوي او څوک راځي وایي چې زه د ولسي جرګې د غلو له پارلمان له لارې د شریعت حاکمول غواړم او هغه بیا د شریعت بېل یا د شریعت یو حکم دا دی چې دې باندې تاسې رایه ورکړئ چې دا اوس ومنو که ونه منو دا په دې وړاندې کولو باندې تاسې دا ځکه چې یو بل څوک د حاکم وګاڼه په دې باندې یو بل چا د رایې نه یې لاندې وګڼله د بل چا موافقه یې په دې اړه باندې شرط وګڼله په دې وړاندې کولو باندې راځي او هغه بل څوک چې موافقه ورباندې کوي هغه خپل ځان اعلی وګاڼه په دې باندې دا نه د چا وړاندې کولو ته ضرورت لري نه د چا موافقې ته ضرورت لري اجرده یې هغه د شروع نه کافر دي چې دا وړاندې کوي او موافقه پرې باندې کوي علما وایي چې دا هم کافر کېږي ځکه چې د خپل ځان حکم وګاڼه په دې شریعت باندې په داسې حال کې چې شریعت په خپل ځان باندې حکم نه مني شریعت به په خپله حکم شریعت به حاکم هم په خپله وي حاکم به په خپله وي او دا به رأسا عملي کېږي دا به د علم هدې نه دا عملي شوې ده موافقه په دې باندې شوې چې جبريل عليه السلام پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وسپارلی چې ورته ورکړی بس دا نور رسمي ده